او هغه فرق کون کې فرشتي په من د حق او د باطل کې فرقا په فرق سره فالملقيات ذکرا او پاور اولن کو باندې وحي لره پیغمبرانو ته د څه پاره راړي عذرا د پاره د خلقو د عذر د دفقولو او نذرا او د پاره د خلقو د ورولو یا کله چې دستوري ته نسب بالکل ختم کړی شي رڼا به ختم شي ذات به ختم شي خو تمس اصل کې وایي یعنی رڼا ختم لیتا کله چې ستوري ته نسب د رڼا بکرې شي د نور بکرې شي وایذ السماء فرجت کله چې اسمان به چول شي وایذ الجبال نصفت او کله چې بغرونه والي زول شي وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ او کله چې پیغمبران را جمع کړي شي لأي يوم أجلت د کوم ورځ د پاره چې دوی ته أجلت نیټه ورکړي شو هر نبی تعالی نیټه ورکړي وا چې دین بیان کا ستاو د دشمنانو په سلوه قیامت کې کو ليوم الفصل د پاره دا ورځ د فیصلو وما درا کس چی پو کړو تعالی زما محبوب ما یوم الفصل چې صدر از د فیصلو ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دور از د پاره د دروغینکو چا چې نبی او دعوت د دین ته دروغ ویلي هغه هلاکت تباشي انطلقو ویل شي دي تلار شي کافر ته ویل شي لار شي الا ما ستكنتم به تكذبون چې وایي چې تاسو په دنیا کې هوته درو نسبت کولو دا د عذاب او جهنم چې نه منل ورته لار شي انطلقو لار شي لا ذل نغسورتا ذی ثلاث شعب چې خاوند دریو سانګ ده مثلث شکل دی وګوره یو شی چې مثلث وی نه لاغه پر سور نه وی عبد الله بن عباس وی دا باغ خلق لوي چې یې صلیب عبادت کولو او درې خدایان ځان له جوړ کړو لا ذلیل نه پکې سورشتا ولا یغنی من اللهب او ندا بچکول شي تاسو من اللهب د لمبو د اورنا جدا کړ تبه وګنی چې دا غا وخان دی سفرن امام مجاهد ابن کثیر ته نقل کړي کل ابن سود پشان د تور وخانو ویلی یوم ذل للمکذبین حلاکت دی پدارز د پارد درو وینکو هاذا یوم لا ينفقون دا دا سے ورز د جدا کافر به خبرونه کوي خبرې به نشي کولای او که کوي نو هغه څه فائدہ غني ولا يذن لهم او نه د اجازه تکړه شي دوی ته فیعتذرون چې دوی د نسو زروبان پیش کی ویل یوم ذل المکذبین حلاکت دی تدارز د پاره د درو وینکو هذا یوم الفصل یقینا موږ دارنګ بدل ورکو نیک عمل کوونکو ته ویل یوم اذن للمکذبین حلاکت دی پدارز د پاره د دروغونکو الله وی کلو خری اے کافر وتمتعو او فائدہ واخلو قلیلا لغنتی د دنیا پر ژوند کې تر مرګ پورې انکم مجرمون یقینا تاسو ای مجرمان لک خوراک او اسکا کو کوي او بیا به ما ترازی ویل یوم یذل للمکذبین حلاکت دی پدا رز پار د درو وینکو و اذا قیل لهم دایات یا دنیا سره تعلق لرلو